خو یوازې د دې امت نه نه بلکې پخواني امتونو نه هم الله پاک وعدې اغشتي دي دغه سلسله کې د بني اسرائیلو ذکر کېږي چې د هغوی نه هم وعده اغشتې شوې وه ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل فتحقيق سرم الله أغشت ووعدد بني إسرائيلنا وبعثنا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا او من مقرر کړیو پاغوی کې دولس نمبرداران بنی اسرائیل دولس قبیلې وي او د دې دولس سرداران موسی علیه السلام مقرر کړي او د هغوی ډیوټي یې دا لګولې وه چې د خپل قوم د روحاني او دیني حالاتو نگرانی به کوي نو قوم کې که چا به څه د ګناه کار کوه نو منې کوه به د دین کار ته به مایل کول نو دا دولس نگرانان دولس سرداران یې مقرر کړي زمن پیغمبر علیه السلام چې د مکې مکرمې خلکو نه منه نو د حج په موقع باندې بهر دنیا نه چې به خلک راتلل نو پیغمبر علیه السلام به خپل ځان پیش کو چې د مکې خلک قرآن نه وایي نو داسې څوک شته چې ما ځان سره بوځي زه ورته د خدای قرآن وښیم د مدینې منورې نه شپږ کسان راغلي وو هغوی بیعت وکړه ایمان یې راوړه بیا لاړل نو راتلونکي کال لا بیا دولس کسان رالل او د خپل قوم د طرف نه هغوی د پیغمبر علیه السلام سره بیعت کړی دی نو زمونږ د پیغمبر علیه السلام سره د مدینې منورې نه دولسو سردارانو بیعت کړی دی د قوم د نګرانۍ او د حالاتو موسی علیه السلام سره هم دولس نګرانانو اوس دغه دولس کسان د بني اسرائیل یا ټولو بني اسرائیل سره د الله وعده وه چې تاسو خپله ډیوټي پوره پوره کوئ نو زما حمایت به در سره وي زما امداد به در سره وي او ما د ځان نه لرې مه ګڼئ زه ستاسو سره یم نو که تاسو پټ څه کوئ که ښکاره څه کوئ هر وخت زما په نګرانۍ کې وي زی وینم زی اورم وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مقرر کړیو من بنی اسرائیل کې دولس سرداران دولس نمبرداران وقال الله انی معکم الله پاک او فرمایل زستاسو سره یما خطاب یې دولسو سردارانو ته دی که دا دولس سرداران خپله ډیوټي برابر ادا کوي الله وی زه د سره یم زما حمایت او امداد د سره دی یا تمامو بني اسرائیلو سره دا خطاب دی چې زه در سره یم ما د ځانه لرې مه ګڼئ چې څه کوې نو ګورې په سوچ کوې زه د سره یم زم وینم زم اورم وقال الله انی معکم الله او فرمایل زه ستاسو سره لئن اقمتم الصلاة کچره تاسو منځ قائم وي و آتیتم الزکات او زکات ادا کوي و آمنتم برسولی او زما پر رسولانو باندې ایمان لره یقین کوي و عزرتموهم او د هغوی سره امداد کوئ چې کم پیغمبران د موسی علیه السلام نه رستو راځي نو د هغوی به تصدیق کوي د زړه نه به د هغوی تعظیم کوي او د دشمنانو په مقابله کې د دغه پیغمبرانو سره به تعاون امداد کوي مالی هم جانی هم واقرضتم الله قرضا حسنا او الله له قرض ورکوي نیک قرض واقرضتم الله او تاسو قرض ورکوي الله لرا الله له قرض ورکول څه مطلب دا الله د دین لپاره دا الله د پیغمبرانو د حمایت لپاره مال لګي دا داسې دي لکه قرض چې ورکې بنده چې چاله قرض ورکوي په دې امید یې ورکوي چې ماله به واپس راکوي بیا قرض اغشتلو والا دا قرض په ځان باندې لازمي ګڼي نو دغه شانتې الله پاک له چې کوم څیزونه څوک ورکوي د الله په لار کې لګوي نو دغه څیزونه نه کمیږي نه روکیږي نه پسې کمی راځي او نه پسې روکېدل راځي په الله باندې څوک لازمول نشي کولی حضروی رحم و کرم په خپله فضا نه لازمه کړې ده چې اجر او ثواب به خامخا ورکوم واقرضتم الله قرضا حسنا قرض حسنا نیک قرض نو د نیک قرض نه څه مراد دی بنده چې کوم مال د خدای په نوم لګوي او په اخلاص سره ولګوي او د ده کوم څیزونه ډېر خوښ وي هغه د الله په نوم ولګوي او د غلا غلطۍ نه پاک وي پاک او صاف مال ولګوي نو دا قرض حسن دی اخلاص سره او خپل محبوب او مرغوب شي او پاک او صاف مال د غلا غلطۍ نه نو دا قرض حسن واقررتم الله قرضا حسنا او تاسو قرض ورکوي الله لرا په قرض نیک سره لأكفرن عنكم خامخا به زه ورجوم له تاسو نه سیئاتکم گناہونا ستاسو ولأدخلنکم خامخابم داخل کما جنات د جنت هغه باغونو ته تجری من تحتها الانهار جاری به لاندې د هغې نه نهرونه چې نیکې ډېرې کوې بدي به تباهېږي چې کله بنده د الله سره وعده پوره کولو کوشش کوي نو الله د ده کمزوري لرې کوي خپل رضا ورته ورکوي او خپل قرب او نزدېکت ورته ورکوي الله اکفرن عنکم سیئاتکم خامخا به زه رجوم له تاسو نه سیئاتکم ګناهونه ستاسو ولأدخلنکم خامخا بم داخلوم جنات د جنت هغه باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې جاری به لاندې د هغې نه نهرونه د شاتو د شرابو د پیو د اوبو څلور نهرونه به هر جنتی سره جاری وي او دا څلور واړه نهرونه د دې سرچشمه د پیغمبر علیه السلام د کوره به راوتي هر یو امتی ته به دا څلور ډایرکټ کنیکشنې د پیغمبر علیه السلام د کوره ورکړي شي او باقي نور امتیان د نورو پیغمبرانو هغې ته ډایرکټ کنیکشن نشته د پیغمبر علیه السلام د کوره یو یو کنکشن به هر پیغمبر له ورکي بیا د هغې پیغمبر د کور نه به تقسیمېږي خپلو امتیانو ته فمن کفر بعد ذلک منکم پس هغه چا چې کفر وکړ د دې نه وروسته له تاسو نه په تاسو کې څوک کافر شو فقد ضل سواء السبیل په تحقیق سره ګمراه شو د نېغې لارې نه داسې واضحه صفا دلایل دې نه پسم چې یو بنده د الله وفادار نه جوړېږي غدار جوړېږي خیانتګر جوړېږي نو د ده د کامیابۍ لاره نشته دی چې د هلاکت کمې کندې ته ورغړېد نو ورپروت دی لږ پکې په دې ځای کې الله پاک د دې بني اسرائیلو نه او بیا ورپسې اقرضتم الله قرض ورکړي قرض حسن نو دا څلور خبرې شي منځ زکات پیغمبرانو باندې ایمان او بیا جان و مال سره امداد نو لومبنی عبادت بدنی دی منځ بدنی عبادت دویم زکات چې دی نو دا مالی عبادت او دا ایمان دریم دا قلبي او لساني عبادت دی په زړه به منې په ژبه به اقرار کې او دا څلورم په حقیقت کې د دې دریم وعده اخلاقي تکمیل دی نو دا څیزونه چې الله ذکر کړل لکه چې وی فرمایل چې جان مال قلب او قالب هر څیز کې به د الله تابعدار دی په جان باندې هم په مال باندې هم په قلب کو په زړه هم په قالب په ظاهر بدن هم قلب او قالب ټول به د الله طاعت او تابعدارۍ کې تېری بني اسرائیلو یو یو وعده خلاف کړې ده د یوې یوې وعدې خلاف ورزي کړې ده په قول او په اقرار برقرار نه دي پاتې شوي نو نتیجه څه وشوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم پس په سبب د ماتولو د وعدې د دې لعناهم موږ دې په لعنت ګرفتار کړو فبما نقضهم میثاقهم پس په سبب د ماتولو د دوی وعدې خپلې لره لعناهم موږ دوی په لعنت کړل لعنت څه ته وایي د الله د رحمت نه لرې کېدل يحرفون الكلمة عن مواضعه اړول راړول دي خبره د الله عن مواضعه د خپل خپل ځای نه د الله خبره مخکې رسو کړې مطلب یې ولا بدل عن مواضعه تحریف دی کو په لفظ کې هم په معنا کې هم کله تلاوت کې کله معنا کې اوس هم یورپ والا اقرار کوي چې دوی د الله کتاب کې تحریف کړی دی یحرفون الکلمه اړی راړی دي کلمو د الله لره عن مواضعه د خپل خپل ځایونو نه ونسو مما ونسو حظا مما ذکروا به ونسو دوی ایر کړی دی حظا برخه مما د هغه څه نه ذکرو به چې دوی ته په نصیحت کولی شي د قیمتي نصیحتونو نه پیدا وانه غشتله د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم د راتلو زیر په تورات کې او دوی رک کوي بیان یې نه پټې کړ داسې نور اهم مسلې د دوی په کتابونو کې پیشنګویي وه د خپل شرارت د وجې هغې ایرې کړلې نو چې اوس ورته پیغمبر علیه السلام راورسېده نو ومې ونه منه نو په لعنت کې ګرفتار شو دماغ یې کار پرېښې لیونیان شو ونسو حظا مما ذکرو به او دی هیر کړی دی هغه برخه مما ذکرو به چې دوی ته پې نصیحت کولی شو د دې بني اسرائیلو په دوکې او په فریب باندې خبرېږې به سخت دوکباز دي او دا سلسله اوس هم شروع ده دې د خپل مکر و فریب او د دوکې نه منې کېږي نه ولا تزال تطلعو همیشه به تا ته اطلاع حاصلېږي علا خائنت منهم فخیانت دفی باندې الا قلیلا منهم مگر لږ غوندې د دوی نه خیانت ګرنه وي عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا غمرګری په اسلام کې داخل شو دغه نه دا نور ټول غدار دي الا قليلا منهم مگر لغون دي دبين وفادا دي غدار ندي فاعفو عنهم ندي تمافي كوا واصفح او درگذر ورته کوه مخ وپسې مه اړوه ان الله يحب المحسنين بشک الله محبت کوي د احسان کوونکو سره وی دا د دې زول عادت دی خیانتګر دی نو پرده د دې مفاش کوه ضرورت ورته نشته ورکې که رنګ دی ورک شي مخوا پسې مه اړوه فاعف عنهم معافي کوه واصفح مخوا پسې مه اړوه د دوی د بدۍ بدله مه اخله عفو احسان کوه شاید چې څه اثر پې وشي قتاده رضی الله تعالی عنه وی دا آیات منسوخ شوی دی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر جهاد ورسره وکړه خو دې ته حاجت نشته دی د قتال د حکم نه دا نه لازمیږي چې هیڅ یو وخت کې هیڅ یو موقع باندې دې مه معاف کوه ومن الذين قالوا انا نصارى بعض د هغه خلکو نه چې هغوی په خپله وایي موږ عیسایان او نصارا یو اخذنا میثاقهم موږ د هغوی نه وعده اخیستې ده نصارا د عیسایانو ته وایي ولې ورته نصارا وایي و یا خدا د نصرنه مشتق شوی دی معنی مدد کول یا د ناصره طرف ته نسبت دی ناصره په شام کې د یو کلي نوم دی چې هغه ځای کې عیسی علیه السلام اوسېده د دې وجې نه هغه ته د مسیح ناصري وي چې د ناصره کلي اوسېدونکی وي کم خلک چې ځان ته نسوارا وایي لکه چې هغوی د دې خبرې مدعي دي چې موږ د رښتینې پیغمبر او د رښتینې دین حامي او ناصر یو د مسیح ناصري متبع یو نو دا زباني دعوه ده او په دې باندې فخر دوی کوي او د دین په معامله کې په هیڅ کې نه فاغرینا پس من ورواچو بینهم د دوی په منځ کې العداوت دشمنی والبغضاء او بغض او کینه الى یوم القیامت قیامت پورې دا خلک که یهود دی او که نصارا دی یو بل سره به دشمنان وي بغض او کینه به تر قیامت پورې جاری وي قیامت پورې یعنې همیشه چې کومې پورې دوی وي د دې به خپلو کې یو بل سره اختلافات او دښمني وي فاغرینا بینهم العداوه پس من د دې په منځ کې ورواچو له دښمني والبغضاء او کینه الی یوم القیامت تر قیامته وسوف ينبئهم الله زر دې چې الله به خبر ورکړي دوی ته بما كانوا يصنعون په هغه څه باندې چې دوی کوم کار کوو پوره حقیقت به الله ښکاره کړي دنیا کې هم او آخرت کې هم وسوف ينبئهم الله زرد چې الله به خبر ورکړي دوی ته بما كانوا يصنعون په هغه څه باندې چې دوی کوم عمل کوو یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اے کتاب والو یا اهل الكتاب اے یهودو اے نصارو اے تورات والو اے انجیل والو ډېر هغه څه چې تاسو تخفونه پټول من الکتاب د کتاب نه ويعفو عن كثير الله معافي کوي د ډېرو یهود نصارا هغه ته په خپل خپل کتاب کې د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم د راتلو زیری ورکړی شوی دی پکې تحریف وکړو او هغه خبرې پټې کړلې یبین لکم کثیرا بیانوي دا پیغمبر علیه السلام تاسو ته ښکاره کوي تاسو ته کثیرا مما ډېر د هغه نه کنتم تخفون من الکتاب چې تاسو په کتاب کې پټول یو رڼا درته راغلې ده وکتاب مبین او واضح کتاب درته راغلی دی ای شاید چې د نور نه په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد شي او د کتاب مبین نه قرآن پاک مراد شي یعنی یهود نصارا ته چې د وحی الهي کومه رڼا ورکړې شوې وه هغه په خپلو خواهشاتو باندې په آرزوبګانو باندې هغه روکه کړه پټه کړه او د جهالت په تورو تورو کندو کې ورپرېوتل د دې نه تر قیامته د وتو امکان نشته دی نو دغه خلکو ته ووایه چې د الله د طرف نه ښکلې رڼا واضح دلایل راغلي دي صحیح لار پکې ښکاري په دغه لار روان شو حق ته ځان ورسوه قد جاءكم من الله فتاقي سر راغلی د تاسو ته د الله د طرف نه نور یو رڼا درته راغلې ده چې هغه په خپله محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم وکتاب مبین او واضح کتاب قرآن هم ورسره راغلی دی یهدی به الله من اتبع رضوانه هدایت کوي الله په هغې باندې یهدی به الله په دغه کتاب باندې الله هدایت کوي من اتبع رضوانه هغه چاته چې څوک تابعداري کوي د رضامندۍ د الله الله ورته هدایت کوي سبل السلام د سلامتیا د لارو هدایت ورته کوي ويخرجهم من الظلمات الى النور الله اوباسي دي لرا من الظلمات د تیارو د شرک او د کفر نه الى النور رڼا د ایمان ته باذنه په خپل حکم چې وی الله یو دی خو عیسی علیه السلام په خپل الله دی په عیسایانو کې دا عقیده د فرقه یعقوبیه ده عیسایانو کې یو ډله ده هغې ته یعقوبیه وایي نو هغوی وایي وی د عیسی علیه السلام په شکل کې دا الله موجود دی یعنی د عیسی علیه السلام په خپله الله دی دوی د عیسی علیه السلام د خدای قایلو خو ورسره د توحید قایلو چې الله یو دی الله یو دی او دا دواړه وعدې چې دوی یو ځای کوي دواړه اقرار چې الله یو دی او عیسی علیه السلام هم خدای دی نو دا دواړه دعوې چې دوی یو ځای کړلې لازمي نتیجه کې دا راووتله چې د عیسی علیه السلام نه علاوه بل خدای نشته او د ده په بدن کې خدای په خپله موجود دی دې ته دوی د حلول عقیده وي وی الله د عیسی علیه السلام په بدن کې راننه وتلی وی دا ښکاره کفر دی لقد كفر الذين فتاقي سره کافر شوي دي هغه خلک قالوا چې وی وی ان الله هو المسيح ابن مريم چې بېشکه الله چې دی هم دقه عیسی علیه السلام دی چې زوی د بیبي مریم دی قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح وتعويا كالله پاک اغواري چې عيسى عليه السلام وفات کی مور ورله بيبي مريم وفات کی دا تمام عالم وفات کی سوق به الله دلا سخلاص کی فمن یملکو پس څوک دی چې وس به ورسېږي مالک به شي من الله د الله په مخ کې شیئا نسی شي ان اراده که چېرې الله اراده وکړي ان یهلک المسیحا چې د وفات شي الله پاک مسیح عیسی علیه السلام لره ابن مریم چې دوی د بیبي مریم نه و امه او د مورم وفات شي بیبي مریم ومن فی الارض او هغه څوک چې په دې ځمکه کې دي جمیعا ټولو که د دې ټولو د مرګ الله اراده وکړي نو څوک به ترېنه خلاص کړي ولله ملک السماوات والارض خاص الله پاک لره سلطنت او حکومت د اسمانونو او د ځمکې دی وما بینهما هغه څه چې د اسمان او ځمکې منځ کې دي وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله يهود والنصارى وي نحن أبناء الله من خد خد زامنيو وأحباؤه من دا الله دوستانيو زانت دا خد ځامن وي ځان ته به د خدای دوستان وي نو زامن خو د خدای نشته دوستی خو ممکنه ده خو چې چا کې ایمان وي نه به دوست شي دې کې ایمان نشته نو د خدای دوستان هم نه وي زامن ناممکنه دي د خدای او دوستی ممکنه ده خو دې سپېرو له دوستی نشته قالت اليهود والنصارى ويل به يهوديان عيسایانو نحن ابناء الله من خود خدای زامن یو و احباؤه او من د خدای دوستان یو خچ دوستان یې نو دا وهیم ولی قل فلما يعذبكم بذنوبكم ورته وفرمایه فلما يعذبكم ولې عذاب درکوي تاسو ته بذنوبکم په سبب د ګناهونو ستاسو که ته د خدای دوست نو خدای دې ولې ډبوي ولې سزا درکوي الله دوستانو له سزا نه ورکوي خو ته دوست نه نو ځکه دې وایي بل انتم بشر بلکې تاسو خو عام بشر یې ممن خلق د هغه چا نه چې الله پیدا کړي دي نو عامو انسانانو کې انسانان یې یغفر لمن یشاء الله بخنه کوي لمن هغه چا ته یشاء چې د الله خوښ شي ويعذب من يشاء او الله عذاب ورکي من هغه چاته یشاء چې د الله خوښ شي یا اهل الكتاب اے کتاب والو قد جاءکم رسولنا فتحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسولنا زموږ رسول یبین لکم هغه درته بیان کوي علی فترة من الرسل په انقطاع د وحی د رسولانو د وحی سلسله منقطع وه دې نه پس پیغمبر علیه السلام تشریف راوړی دی عیسی علیه السلام چې اسمان ته تشریف یوړو نو پنځه سو ستر کلونه تیر شو نه پیغمبر علیه السلام پیدا شو نو دغه وخت کې لا د نبوت خبره سره نشته دی نو چه سو دس عیسوي کال کې چه سو دس عیسوي کال کې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک نبوت او رسالت ورکړ نو دې چه سو دس کلونو کې چېرته پیغمبر نه دی راغلی د پیغمبرانو سلسله کټ وه دې ته زمانه د فترت وایي فترت په معنا د سستۍ په معنا د بندېدلو دی نو د وحې سلسله بنده وه نو دې کې الله پاک پیغمبر راولېږه چې پیغمبر یې راولېږه نو په کار دا چې تابعداري وشي بیا دې پیغمبر علیه السلام د دنیا تمام د شرک د کفر جرړې وویستلې واضح بیان وکړو یا اهل الكتاب اے کتاب والو قد جاءکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسولنا زمون پیغمبر یبین لکم هغه بیان کوي تاسو ته علا فترة من الرسل رستو د انقطاع د پیغمبرانو نه د سلسلې د پیغمبرانو نه رستو د پیغمبرانو سلسله کټوا د هغې نه پس اخري پیغمبر راغی چې زیر ورکون کې د مؤمنانو ته د جنت و نذیر او یره اورون کې د کافرانو ته د دوزخ والله على كل شيء قدير الله پاک په هر چیز باندې قادر دی نو که تاسو خبره نه منئ نو په دې قادر دی چې د دنیا نه مرک یو نور خلک پیدا شي وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين